الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون مونږه انسان ته هدایت کړي دي چې د خپل مور او پلار سره نیک سلوک کوي لیکن کچری هغوی پتا باندې زور واچوي چې ته زما سره څوک داسې معبود شریک کړه چې هغه ته زما د شریک په حیثیت سره نه پیژنې نو داغوی خبره ممنه خو کله چې د الله په معاملې کې هغه لا تکلیف ورکړې شو نو هغه د خلکو راوستلې ازمیخ د الله د عذاب پشانو غنو اوس کچری د الله د طرف نه فتح او امداد راغې نو دا سړی بوای چې مونږ خو تاسو سره وو آیا د مخلوق د زړونو حال الله ته معلوم نه دی او الله خو به ضرور دا معلوموي چې ایمان راوړونکي خلک څوک دي او منافقان څوک دي دا کافران خلق مؤمنانو ته وایي چې تاسو زمونږ د طریقو پیروي وکړئ او تاسو خطاګانی به مونږه په خپل ذمہ واخلو حالکه هغه دا غوي د خطاګانو نه هیڅ سیز هم په خپل ذمہ اغستون کې نه دي هغه بالکل دروغ وایي هو هغه به ضرور خپل پیټي هم اوچتوي او د خپل پیټو سره نور ډیر پیټي هم مونږه نو علی السلام داغه قوم ته ولېګو او هغه 50 کم زر کاله داغوی په مینس کې ژوند تیر کړو اخر دا چې هغوی طوفان راګیر کړل په دا حال کې چې هغه ظالمان وو فانجيناه واصحاب السفينه وجعلناها ايه للعالمين الیه ترجعون او ابراهیم علی السلام مو الیګو کله چې هو خپل قوم ته وویل د الله بندگی وکړئ او داغونه ویریږئ دا تاسو د پاره بهتره ده کو تاسو پوهیږئ تاسو چې الله پرېږدئ او د کم چا عبادت کوئ هغه خو تش بوتان دي او تاسو د ځان یو دروغ جوړوئ آیا د خلکو هډو چرته لیدلی نه دي چې الله څنګه په اول ځل مخلوق پیدا کوي بیا څنګه هغه دوباره پیدا کوي یقینا دا دوباره پیدا کول خو د الله د پاره ډیر اسان دي قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير چې چاله خوخوي هغه له سزا ور کوي او چې پچای خوخوي په هغه رحم کوي هم هغه ته تاسو ټول واپس ورځي تاسو نه پزمکه کې عاجزه کون کیه او نه په اسمان کې او د الله نه بچ کون کې یو سرپرست او مددگار ستاسو د پاره نشته او ابراهيم عليه السلام وویل تاسو خو په دنیا کې د الله په ځای بوتان ځان لا په خپل مینس کې د مين ذریعہ جوړ کړی دا لیکن د قیامت په ورځ به تاسو د یو بل نه انکار کوئ او په یو بل به لعنت وایئ او ور بس تاسو د اوسېدو ځای وي وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ او مونږه هغلا اسحاق او یعقوب علی السلام غوندي اولاد ورکړل او داغه په نسل کې مو د پیغمبرای او د کتاب سلسله جاری وساتله او هغه لمو په دنیا کې داغه اجر ورکړو او په آخرت کې به هغه یقینا په صالحانو کې وي ابراهيم عليه السلام وويل هل تخو لوط عليه السلام موجود دی هغه ورته وويل مونږ ته خپته ده چې هل ته سوق سوق دی مونږ به هغه او داغو کور والا بچ کړو سوا داغو د خزینه داغه خزا پرست پاتې کېدونکو کې دا ولما ان جاء بیا چې کله زمونږ استاذي لوط علی السلام ته ورغلل نو هغه دا غوي په ورتلو سخت پریشان شو او زړی تنگ شو هغه ورته وویل مې یریګا او مې غم کوا مونږ به تا او ستا کور والا بچ کړو سیوا ستا د خزینه چې هغه پرستو پاتې کېدونکو کې دا اخر دا چې مونږه هر یو په خپل ګناه کې راونی وو او بیا مو په هغه کې پچا باندې کانی ورون کې هوا ور الیګلا او سوک یوې زبردست چغی راونیول او سوک مو پزمک کې ننستل او سوک مو ډوب کړل الله په هغه ظلم کوونکې نه وو خو هغه په خپل په خپل ځان ظلم کولو کم خلکو چې الله پرې خو دې دې او ځان لای نور څوک سرپراستان جوړ کړی دي دا هوی مثال د جولا پشان دی چې ځان لا یو کور جوړوي او په ټولو کورونو کې کمزورې کور د جولا کور وي کاش چې دې خلکو علم لرلې دا مثالونه مونږه د خلکو د پوهه کولو د پاره بیانوو لیکن په دې هغه خلک پوهیږي چې علم لري الله اسمانونه او ځمکه په حق پیدا کړی دي په حقیقت کې په دې کې یو نخدا د مؤمنانو د پاره اے نبی صلی الله علیه وسلم تلاوت کوا د هغه کتاب کم چې تا ته د وحی په ذریعہ را لېګلې شوې دی او منځ قائموا بشکا چې مون سړې د بهایای او د خرابو کارونو نه منع کوي او د الله ذکر د دین هم زیات غټ سیز دی الله ته معلوم دی سچ تاسو کوئ او د اهل کتاب سره بیس مکوي مګر په خه طریقه سره سوا د هغه خلکونه کم چې په هغه کې ظالمان وي او هغه ته وایي چې مونږه ایمان راوړې دي په هغه سیس باندې هم چې مونږ ته را لېګل شوی دی او په هغه سیس باندې هم چې تاسو ته در لېګل شوی وو وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون اے نبی صلی الله علیه وسلم مونږه دغه شان تا ته کتاب نازل کړي دي نو کم خلکو لچی مونږه مخکې کتاب ورکړي وو هغه په دې ایمان راوړي او په دې خلکو کې هم ډېر په دې ایمان راوړي او زمونږ د آیاتونو نه انکار صرف کافران کوي او آیا د دې خلکو د پاره دا نخه کافی نه ده چې مونږ په تا باندې کتاب نازل کړو چې دوی ته اورول کیږي په حقیقت کې په دې کې رحمت او نصیحت دی د هغه خلکو د پاره چې ایمان راوړي قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض يستهزئون دا خلک ستانه د عذاب د زر راتلو مطالبه کوي کچری یو وخت مقرر کړی شوی نه وي نو په هغه به عذاب راغلی وي او یقینا هغه به خامخا په خپل وخت ناسا پر راځي په داسې حال کې چې دوی بتري خبر هم نه وي حالکه دوزخ دا کافران په ګیره کې اغستل دي او دوی ته په پته ولګي په هغه ورځ کله چې عذاب په دوی باندې د برن هم را خوشي او د خپو د لاندې نه هم او وبوي چې اوس اوسه کوي مزه د هغه عملونو کم چې به تاسو کول هغه خاص الله دی چې په خپل بندگانو کې په خپل خوخه چاله رزق فراخ کوي او چاله تنګوي یقینا چې الله په هر سیس په هده ولئن سألتهم من نزل من کله چې دا خلک په کشته کې سوريږي نو خپل دین د الله د پاره خالص کوي او داغونه دعاګانې غواړي خو چې کله هغه بچ کړي او وچ ته راولي نو بیا شرک شروع کړي خالص د دې غرض د پاره چې د الله په ورکړې شوی نجات داغه د نعمت ناشکری وکړي